دعاء الله رب العالمين سورة بقرة کې ذکر کړی نو هغه دعاګانو کې دا دي چې د الله د کور بیت الله د پاره دعاګانې وکړي یا الله دا کور ته د ثواب دی او ګرځي او د خلکو لپاره د امن نړۍ او دریم د ذکر کې چې مصلا دا د مزه دی والله رب العالمین مستون پر فارم مقرر کړی په دې درو طریقو سره عظمت د بیت الله په آیات کې ذکر کیږي مصابتا امنا او مصلا مقام ابراهيم هغه کار و چې ابراهيم عليه السلام چې کله الله په بیت الله جوړ نو باغی باندې وځېدو او دا کان الله نرم کړ ابراهيم عليه السلام د خو نخي او اثرات پکې جوړ کړ ترګیدو پورې د ابراهيم عليه السلام خپل دې کې ورغلي شي او دا غي نخي او نشاني پکې جوړې دي اوس هم په شیشه کې مسجد حرام کې دغه کانه بند دی او د ابراهیم علیه السلام د خو غنخې پکې دي او مفسرینو ذکر کړی چې کله ابراهیم علیه السلام د الله کور جوړولو نو دې کان ګور د کوالې په شان کار کولو لکه ګلکار او ترکان ته ځان له آبادی لپاره یو کوازه جوړ کی پاغي ودری نو آبادی ته پورته کېدو دا کار به الله پورته کولو او کنه د ښکته کېدو د ورسولو دا کار به الله ښکته کولو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى او علماء احناف دی لواجب دی دا مز مقام ابراهیم شاله کول مستحب دی کدا غزه کې شاله مخدی لکه نن وخت تر رش دی وای نو په بل ځای کې کول شي بیت الله کې تخپل بلنګ او کور لرا یا خپل وطن له واپس وي دا سنت دی فدی مدا کیږي حکم وکوي نو مستحب کړي کدا دا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى کلی شي د مقام ابراهيم سره دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې حج کولو او طواف نه چې فارغ شو راغی د مقام ابراهيم سره دوه رکعات منځو کو او جابر رضی الله عنه حدیث صحیح مسلم کې راغلی امر او حکم کړو ابراهيم او اسماعيل عليه الصلاه والسلام لا ان طهر بيتي للطائفين دا چې پاک کوي تاسو دواړه کور زما د فارد طواف کوونکو دا تطهیر عام دی که تطهیر شي سوي او که معشي مخکې ابراهيم عليه السلام دعا وکړه اے رب زما زما په اولاد کې دیني مشران ورغلې رب العالمین ورله حکم کوي ورله کا الا ينال عهد الظالمين نرسیږي وعده د امامت زما ظالمان لا ظالمانو کې ورله مشران د دین نه جوړو او پای کې انبیاء نه لالېږي نو ابراهيم عليه السلام وي څنګه چې ظالمانو له امامت نه ملایي کې دې شي رزق الله صرف تابعدار نه ورکړي او کوم چې مجرمان او ګناګار ظالمان دی غي له رزق دي نو دعا یې دغه وغوښته من آمن منهم بالله واليوم الاخر الله روزي ورکي اوسیدونکو د نعمت اله تفسیر عثماني کې نبی رحمت عثماني رحمت الله علیه معنا پورو کې دا څه کوي ثم ابصره پھر اس کو جبرن بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں تو جہنم عذاب لے جبرن او پذور وردن نکم مطلب دا چې دوزخ لو پذور وردن نکړې شي رسو سورې سور کې براشي مجرمانو جهنميانو بارک وي يوم يدعون الى نار جهنم دعا وردی کا بکرې شي دی او د جهنم لا پدې کو کول سرا خپل بدلی پدې کو دي کو به وردن نکی او سورې قمر کې الله د جهنم یا مبارک وي يحبون في النار على وجوههم پدې مخلو باندې په اور د جهنم کې راخ کې شي او بل آیات کې بدویمه دعا ذکر کړي د پاره د تثبت علی التوحید والاسلام الله په اسلام او دین باندې د دوام او استقرار غواړم او بیا رسو آیات کې بد نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم بارک د ابراهیم علیه السلام دعا ذکر کی الله مکی والو کو اخیرنه پیغمبر روړيږي چې خانه کعبه او بیت الله د مخ کې نه آباد وو خو بیا مفسرینو ذکر کړی چې په طوفان نوح کې دا منهدم شوه او لړېدل وو نو دا غي غ بنیادی له کو بنیادی له باندې ابراهیم علی السلام نو آباد را پورته کو تدې وجه نه اهل تاریخ ذکر کوي چې اول دا کور خانه کعبه او بیت الله د ملائکه په ذریعہ باندې الله آباد کړو بیا آدم علیه السلام د دې په جوړونکو کې یو جوړونکو دی هغه نو بیا شیس علیه السلام او بیا ابراهیم علیه السلام آباد کړي د دې تفصیل باره کې د قران او سنت صحیحه ذکر نه راغلی البته اهل السیر او تاریخ ذکر کړی دي چې په دې ترتیب باندې بیت الله آباد شوه بهرحال په آیات کې دا دلیل دی چې ابراهیم علی السلام دا کور د ابتدا نه جوړولو قواعد او بنیادونه د مخکې نه موجودو او په هغه بنیادونو باندې د تازه او نوې آبادې وکړو تفسیر معارف کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی چې په دې آیات کې ترغیب دې دې طرف لا چې خپل نیک عمل به بر وسا او اعتماد لري امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی وګوره د الله پیغمبران دی او دا دومره عظیم کار کوي